بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او رحم کوونکی دی الف لام بیا هغه د خپل سلطنت پر تخت باندې ځلاند شي او هغه لمر او سپوږمۍ د یو قانون تابع ګرځولې دي د دې ټول نظام هر شی تر یو ټاکلي وخت پورې چلیږي او همغه الله پاک د دې ټول کار تدبیر کوي هغه نښانې په ډاګه څرګنده بیانوي ښایي چې تاسې د خپل رب سره په یو ځای کېدو باور وکړئ او همغه دی چې دا ځمکه یې غوړولې ده په دې کې د غرونو میخونه ټک وهلي دي او سیندونه یې بهولي دي همغه د هر راز میوو جوړې پیدا کړې دي او همغه په ورځې ما دې شپه خوروي په دې ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره سترې نښانې دي چې د غور او فکر کولو څخه کار اخلي د انګورو باغونه دي کښتونه دي د کجورو ونې دي چې له هغو نه ځینې یوه سوي دي او ځینې غبرګې ټولې په یو اوبو خړوبېږي خو موږ د ځینو خوند ډېر ښه کوو او د ځینو لږ په دغو ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي کله چې موږ مړ شو خاورې شو نو آیا موږ به بیا له سره را پیدا کړی شو دا هغه خلک دي چې دوی په خپل رب کافر شوي دي دا هغه کسان دي چې د دوی په غاړو کې توقونه ورځېدلي دي دوی دوزخیان دي او په دوزخ کې به د تل لپاره اوسېدونکي وي دوی له نیکۍ نه مخکې د بدۍ لپاره تلوار کوي په داس حال کې چې له دوی نه مخکې چې کومو کسانو دغه سکلناره نیولې ده پر هغو باندې د خدای پاک د عذاب د عبرت وړ مثالونه تیر شوي دي حقیقت دا ده چې ستا رب د خلکو له تیریو سره سره هغو ته بخښنه کوي او دا هم حقیقت ده چې ستا رب سخت سزا ورکوونکی دی دا خلک چې ستا د خبرې له منلو انکار کړی دی وایي چې په دغه سړي باندې د ده د رب له لوري کومه نښانه ولې نازله نه کړای شوه ته خو یوازې خبر ورکوونکی او د هر قوم لپاره یو لار خود دی الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله پاک د هرې حاملې د ګېډې نه خبر دی څه چې په هغې کې جوړېږي هغه باندې هم هغه پوهېږي او په هغه کې چې څه کمی یا زیاتوالی راځي له هغه څخه هم باخبره دی د هر شي لپاره د هغه په وړاندې یوه اندازه ټاکلې ده عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال هغه په پټ او ښکاره هر څه باندې عالم دی هغه لوی او په هر حال کې د لوړتیا خاوند دی حقیقت دا دی چې الله پاک د هیڅ قوم حالت نه بدلوي تر څو پورې چې هغوی خپل اوصاف نه وي بدل کړي او کله چې الله پاک کوم قوم ته د سزا ورکولو فیصله وکړي نو دا غي مخنیوي د هیڅ څه وسیله نشي کېدای نه څوک د الله پاک مقابل کې د دغه قوم ملاتړ او ساتندوی ګرځېدلای شي د ورځې که سهار د هغه له سنا سره د هغه پاکي بیانوي او پرېښتې له هغه هیبت نه په لړزېدو د وایي هغه کسېدونکې برېښنا وي لږې او ډېر کرت په چا باندې چې خوښه شي هغه بېدو په همغه حالت کې راغورځوي چې کله خلک د خدای جل جلاله په باب په شخړه اخته کېږي په واقع کې دغه تدبیر ډېر قوي دی همغه ته بلنه ورکول حق دی پاتې شو هغه نورې هستۍ چې دوی ورته له هغه پرته بلنه ورکوي هغوی د دوی د دعاګانو هیڅ ځواب نشو ورکولی هغو ته بلنه ورکول خو داس دي لکه څوک چې اوبو ته لاس اوږد کړي او ورنه وغواړي چې راشئ زما خولې ته په داسې حال کې چې اوبه هغه ته رسېدونکې نه دي له دوی نه پوښتنه وکړه د آسمانونو او ځمکې رب څوک دی ووایه الله پاک بیا دوی ته وایه چې کله چې حقیقت دا دی نو آیا تاسې له هغه پرته داسې معبودان خپل کار جوړونکي انګېرلي چې په خپله د خپل ځان لپاره هم څه ګټې او زیان واک نه لري وایا آیا ړوند او سترګور سره برابرېږي آیا رڼا او تیاره یو شان وي او که داس نه ده نو آیا د دوی انګېرلو شریکان هم د الله پاک غوندې څه شی پیدا کړی دی چې د هغه له امله د پیدا کولو موضوع پر دوی باندې د اشتباه وړ ګرځېدله الله پاک له اسمانه اوبه وورولې او هر لښتي ویالي د خپل ظرفیت په تناسب راواخیستې وبهېدل بیا کله چې سیلاب راپورته شو نو په مخ باندې زګ هم راغی او هم دغه چې زګ پر هغو معدني جواهرو باندې هم راپورته کیږي چې خلک هغه د کالی لوخو او نور شیانو جوړولو لپاره ویلې کوي په هم دې مثال سره الله پاک د حق او باطل موضوع روښانوي کوم چې زد دی هغه د ګټې لمنځه ځي او کوم شی چې د انسانانو لپاره ګټور دی هغه په ځمکه کې تنیږي په دې توګه الله پاک مثالونو سره د خپل خبرې ښوونه کوي کومو کسانو چې د خپل رب بلنه ومنله د هغو لپاره ښېګڼه ده او چا چې هغه ونه منله هغوی که د ځمکې د ټولو شتمنۍ مالکان هم وي او هم دومره نوره ورسره کړي نو هغوی به د خدای جل جلاله له نیونې څخه د ځان لپاره د فدیې په توګه د هغې ټولې ورکړې ته چمتو شي خانو دا څنګه کېدای شي هغه څوک چې ستا د رب دغه کتاب چې هغه پر تا باندې نازل کړی دی حق پیژني او هغه څوک چې د دې حقیقت له پلوه لون دی دواړه یو شان شي نصیحت خو هوښیاران خلق مني الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق دا غو چلن دا وی چې الله پاک چې د کومو اړیکو ټینګولو حکم کړی دی هغه ټینګوي له خپل رب نه ویریږي او د دې خبرې پاندې کنه کوي چې نه چیرته لا غو سره بد حساب واخیستل شي والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب یعنی داسې باغونه چې دا غو همیشنی آستوګنځی به وي هغوی به په خپل هم پکې ننوځي او دا غو پلرونو نکونو او دا غو له مېرمنو او دا غو له اولادونو سچې هر څوک صالحان وي هغوی به هم له هغو سره هلته لاړ شي ملائکه به له هر خوانه د هغو د هر کلی لپاره راشي سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار او هغه ته به وایي چې پر تاسو سلامتیا ده څنګه چې تاسو په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست دا غو په برکت نن تاسو د دې وړ ګرځیدلی یاست پاتې شول هغه خلک چې د الله پاک ژمنه له کلک تړونه وروسته ماتوي او هغه اړیکې غوڅوي چې الله پاک د هغو د پیوندولو حکم کړی دی او په ځمکه کې فساد خپروي هغو د لعنت وړ دي او د هغو لپاره په آخرت کې ډیر بد استوګنځی دی چا ته چې د الله پاک خوښه شي پراخه روزي وربخي او چا ته چې خوښه شي لنډه څنګه روزي ورکوي دا خلق په دنیوي ژوندانه کې خوشحاله دي په داس حال کې چې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند له ناچیزې متاع نه پرته نور هیڅ نه دی دا کسان چې د محمد صلی الله علیه وسلم رسالت لمنلو نه انکار کړی دی وایي پر دغه سړي باندې د د رب له لوري کومه نښانه ولې نازله نه شوه ووایه د الله پاک چې چا ته خوښه شي ګمراه کوي او هغه خپل لوري ته د ورتګ لاره همغه چا ته ښي چې هغه لوري ته ور وګرځي اے محمد صلی الله علیه وسلم پام دې شان سره موږ ته په یو داسې قوم کې د پیغمبر په حیث لېږلی چې مخکې ډېر قومونه تیر شوي دي تر څو چې ته دوی ته هغه پیغام واوروي چې موږ پر تا باندې نازل کړی دی په داس حال کې چې دوی په خپل مهربان خدای باندې کافران شوي دي دوی ته چې همغه ذات زما رب دی دغه پرته بل هیڅ معبود نشته پر همغه باندې ما توکل کړی دی او همغه زما د ورګرځېدلو مرجع ده ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى د دغه ډول معجزو خودل څه ګران نه دي بلکې ټول واکمني یوازې د الله پاک په لاس کې ده نو آیا مؤمنان تر اوسه پورې د کافرانو د غوښتنې په ځواب کې د کومې معجزې راتګ ته په تمه ناست دي او په دې پوهېدلو سره ناهیلي شوي نه دي چې که الله پاک غوښتي وای نو ټولو انسانانو ته به یې هدایت کړی وو کسانو چې له خدای پاک سره د کفر چلند غوره کړی دی پر هغو باندې د هغو د کړو وړو له امله یو نه یو آفت پرېوتی دی یا د هغو کور ته نږدې چېرته نازلېږي دا لړۍ به تر هغه وخته پورې روانه وي چې پر هغو باندې د الله پاک وعده ترسره شي دا باوري ده چې الله پاک له خپلې وعدې د مخالفت نه کوي ای پیغمبره دوی ته وایه که هغوی په رښتیا سره د خدای پاک خپل ټاکلي برخوال وي نو تاسې دی چې هغوی څوک دي آیا تاسې الله پاک په یوې داسې نوې خبرې خبروي چې هغه ترې په خپله ځمکه کې ناخبره دی یا څه چې ستاسو په خپل راځي هغه وایي حقیقت دا دی چې کوم خلکو چې د حق د بلنې لمنلو څخه انکار کړی دی دا غو لپاره دا غو مکرونه پیسې کړی شوی دی او هغه د سم لارې څخه منع کړی شوی دی او څوک چې الله په گمراهۍ کې وغورځوي هغه ته هیڅ لار خو کوي نشته له خدای نه د ویریدونکو انسانانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوی دی د هغه شان دا دی چې تر هغه لاندې ویالې بهیږي د هغه میوې نه ختمېدونکې دي او دغه سیوری همیشنی دی دا د متقیانو عاقبت دی او د حق د منکرانو عاقبت دا دی چې دا غو لپاره د دوزخ اور دی اے پیغمبره کومو خلکو ته چې موږ مخکې کتاب ورکړی وو هغوی له دې کتاب نه چې موږ پر تا نازل کړی دی خوشحاله دي او په بېلابېلو ډلو کې ځینې خلک داسې شته چې د ده ځینې خبرې نه مني ته په ډاګه ووایه چې ما ته خو یوازې د الله پاک د بندګۍ حکم راکړل شوی دی او له دې نه منع کړای شوی یم چې څوک دغه شریک وانګېرم ولا واق له همدې لارښوونې سره موږ دغه عربي فرمان پر تا باندې نازل کړی دی اوس که تا د دې علم سره سره چې تا ته راغلی دی د خلکو د غوښتنو پیروي وکړه نو د الله پاک مقابل کې نه څوک ستا ملاتړ او مرستندوی دي او نه څوک د هغه له نیونې نه تا ژغورلی شي له تا ته مخکې هم موږ ډېر پیغمبران لېږلي دي او موږ هغوی د میرمنو او اولادونو خاوندان ګرځولي وو او د هیڅ یو پیغمبر هم د دې وس واک نه و چې دې د پا الله پاک له اذن څخه په خپله کومه نښانه راوړې ښودلې وای د هر وخت لپاره یو کتاب دی